په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د تسبیح مونځ او همدارنګه د قضایي لمنځونو بیان او د مسافر او د مریض او د بیمار منځونه انشاءالله په دې هکله به تاسو سره تفصیلي وغږیږو په نفلي منځونو کې د تسبیح لمونځ ډیر زیات فضیلت او ډیر زیات غوروالی لري او د تسبیح مانځه غوروالی او د دې فضیلت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ګڼو احادیثو کې راغلی او تسبیح لمونځ تاسو پوهیږئ چې دا څلور رکاته دی او په هر رکات کې پنځه او یا ځلې تسبیحات لوستل کیږي چې په څلورو رکعتونو کې مجموع تسبیحات درې سوه ځلې کیږي او هغه تسبیحات دا دي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا تسبیحات دي چې په هر رکعت کې پنځه او یا ځله لوستل کیږي چې په څلورو رکعتونو کې ټول تسبیحات درې سوه وارې کیږي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تسبیح موند څلور رکاته کړی او بهتره همدا ده چې څلور واړه رکاتونه په یو سلام باندې وشي که چا دوه رکاته دوه رکاته وکړه هغه هم صحیح دی خو غوره او بهتره دا ده چې تسبیح مونځ څلور رکاته وشي او په آخر کې سلام وګرځولی شي د تسبیح د لمانځه طریقه له حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تره عباس ته وویل ای زما تره زه تا ته داسې عمل در ونه ښیم یا زه تا ته یو تحفه او یو انعام در ونه ښیم چې د هغه په کولو سره به الله رب العزه ستا ټول ګناهونه معاف کړي ستا مخکیني ګناهونه ستا وروستني ګناهونه ستا زاړه ګناهونه او ستا نوي ګناهونه د ستا قصدي ګناهګانې د ستا سهوي ګناهګانې او ستا پټې ګناهګانې او ښکاره ګناهګانې الله به ټول درته معاف کړي که ته په دې باندې عمل وکړې او هغه څه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تره حضرت عباس رضی الله عنه ته ورښي هغه د تسبیح مونځ دی او دا ورته فرمایي که ته هره ورځ دا مونځ کولی شي نو هره ورځ وکړه او که هره ورځ یې نشې کولی نو په جمعه کې او په اونۍ کې یو ځل ادا کړه او که په هره جمعه کې یو ځل نه شې ادا کولی نو په هره میاشت کې ادا کړه او که په هره میاشت کې نه شې ادا کولی په هر کال کې یو وار او که په کال کې نه شې نو په ټول عمر کې خو یو وار د تسبیح مونځ ادا کړه او د تسبیح مانځه طریقه دا ده دوه طریقې دي ګوره قدرمنو اورېدونکو چې ډېر متوجه اوسئ چې کله تاسو د څلور رکعته نفلو مونځ نیت کوئ له قرائت نه مخکې د قیام په حالت کې یعنې د ولاړې په حالت کې پنځلس ځله تسبیحات باید ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر پنځلس ځلې د قرائت مخکې او بیا چې کله تاسو قرائت ختموئ له رکو نه مخکې لس وارې دلته ووایئ ګوره دا یوه طریقه ده چې شامل لیکلې نو په دې صورت کې د دوه سجدو وروسته هلته بیا تسبیحات نه لوستل کیږي صحیح طریقه هغه ده چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په حدیثو منقوله ده چې کله تاسو قرائت خلاص که د قرائت نه مخکې پنځلس ځله او بیا چې کله رکو ته ځئ لس وارې په رکو کې او د رکوع نه چې پورته کیږئ لس وارې دلته او چې کله سجدې ته ځئ لس وارې نو په یوې سجده کې چې د سجدې نه راپورته کیږئ بیا یې لس وارې ووایئ دلته چې دویمې سجدې ته ځئ نو په دویمې سجدې کې به یې لس وار بیا ووایئ د دویمې سجدې نه چې بیا کله تاسو راپورته کیږئ نو بیا کینئ هلته لس وار بیا ووایئ چې مجموع تسبیحات پنځه اویا ځله کیږي د هغه طریقه د صحیح طریقه ده تاسو نیت وکړه مانځه ته څلور رکاته نفل سبحانک اللهم ووایئ الحمدلله ووایئ الحمدلله پسې وروسته صورت هم ووایئ د صورت نه وروسته تاسو بیا پنځلس ځله دا تسبیحات سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اکبر پنځلس وارې هلته ووایئ او چې کله رکو ته لاړ شئ لس وارې په رکو کې ووایئ چې کله د رکو نه پورته شئ لس وارې هلته ووایئ چې کله سجدې ته لاړ شئ نو لس وارې په اوله سجده کې ووایئ بیا د دواړو سجدو ترمنځ لس واره بیا ووایئ په دویمې سجده کې لس واره بیا ووایئ او چې کله د دویمې سجدې نه راپورته شوئ بیا هم کینئ لس وارې بیا ووایئ نو مجموع تسبیحات په هر رکات کې پنځه اویا ځلې کېږي دا طریقه ده دا د اول رکات دویم رکات کې هم چې کله تاسو قرائت خلاص که پنځلس وارې ووایئ بیا لس په رکوع کې لس په قومه کې لس لس په دوه سجدو کې لس د دوه سجدو ترمنځ او لس چې کله دویمې سجدې نه قاعدې ته کینې لس وارې دلته ووایي بیا تشهد شروع کوي چې مجموع په هر رکات کې پنځه او یا ځله کیږي چې ټول تسبیحات په څلور رکاتونو کې درې سوه وارې کیږي خو که په کوم رکن کې تسبیح د تاسو نه هیر شول د بل رکعت په هماغه رکن کې تاسې نوموړې تسبیحات ادا کولی شئ مثلا په اوله رکوع کې د ستاسو دا لس واره تسبیحات درنه هیر شول پاتې شول درنه نو چې کله دویم رکات کوئ په دویم رکات کې تاسې دا لس واره تسبیحات هلته راګرځولی شئ هلته یې ویلی شئ او که تاسو نه په سجده کې دا لس واره تسبیحات پاتو شول کولی شئ چې د بل رکات په سجده کې دا لس واره تسبیحات تاسو هلته راوګرځوئ شل وارې ووایئ او که د تسبیح په لمانځه کې په چا باندې سجدې سهوه لازمه شوه نو چې کومه سجدې سهوه کوئ هلته بیا لس وارې تسبیحات ویل په تاسو باندې واجب نه دي بلکې هغه درې وارې سبحان ربی الاعلی به وایئ او د تسبیح مونځ په جمع سره نه کیږي د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه پوښتنه وشوه چې په صلات تسبیح کې یعنې تسبیح په مانځه کې کم کم صورتونه موږ ووایو یا کم صورتونه ویل کیږي نو حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ویلې چې په اول رکات کې الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر دا ولولئ په دویم رکات کې والعصر ان الانسان لفی خسر دا صورت ولولئ په دریم رکات کې قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون دا ولولئ او په څلورم رکات کې تاسو قل هو الله احد الله الصمد دا صورت ولولئ نو الله رب العزت دې موږ ته هم توفیق راکړي چې تسبیح مونځ خو په ورځ کې یو وار وکړو که په ورځ کې نشو په اونۍ کې یا په میاشت کې یا په کال کې باید چې د تسبیح مونځ هر مسلمان ادا کړي ځکه دا داسې مونځ دی چې الله رب العزت د دې مانځه په واسطه باندې د انسان ګناهونه معاف کوي انسان ته بښنه کوي که صغیره ګناهونه وي که کبیره ګناهونه وي که پټ ګناهونه وي که ښکاره ګناهونه وي الله رب العزت هغه د تسبیح د لمانځه په واسطه باندې انسان ته معاف کوي نو الله رب العزت نه ځان ته تاسو ته ټولو مسلمانانو ته د نیکو اعمالو توفیق غواړم یوې بلې مسلې ته هم قدرمنو اورېدونکو باید موږ او تاسو متوجه اوسو چې ځینې وختونه دي چې هلته مونځ کول مکرو دي په هغه وخت کې چې په هغې کې فرض مونځ نفل مونځ هیڅ مونځ نه کیږي چې هغه زموږ فقهاو درې وخته بیان کړي یو د لمر ختو وخت دی چې هغه د طلوع وخت دی نو متصل په کوم وخت کې چې لمر راخیږي په دې وخت کې به تاسو هیڅ مونځ نه کوئ نه به نفلي کوئ نه به قضایی کوئ نه به سنت کوئ هیڅ مونځ به نه کوئ تاسو به پرېږدئ چې د لمر ختو نه لس پنځلس دقیقې تېرې شي د هغه وروسته خپل مونځ کولی شئ دویم وقت هغه د غرمې وخت یعنې د زوال وخت چې کله لمر اوړي چې انشاءالله اوس یې وخت دولس بجې دی نو په دې وخت کې به تاسو هم مونځ نه کوئ دې وخت کې مونځ مکروه تحریمي دی او دریم وخت د لمر د پریوتلو وخت په کوم وخت کې چې لمر پریوځي په دې وخت کې تاسو هم هیڅ مونځ نشئ کولی مګر په مغه مازیګر کې که تاسو نه د لمازیګر مونځ پاتې و نو کولی شئ چې هغه وخت کې چې لمر زیړ وي په حالت د پریوتو کې وي د دغه مازیګر مونځ په مغه وخت کې کولی شئ چې زمونږ فقهاو الا عصر یومه په خپلو کتابونو کې لیکلي دي او د دې وجه او لامل دا ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل احادیثو کې بیان کړې ده چې کله لمر راخیږي نو شیطان ځان د لمر سره برابر کی او چې کله زوال کیږي هم ځان لمر سره برابر کړي چې کله لمر پرې وځي نو شیطان هم ځان له لمر سره برابر کړي نو که په دې وخت کې څوک په مانځه ودرېږي د دې عبادت مشابه کیږي عبادت د شیطان سره ګویا شیطان ته عبادت کوي نو باید چې د لمر ختلو په وخت کې د غرمې په وخت کې چې لمر اوړي او همدارنګه د لمر د پریوتلو په وخت کې د مانځه نه موږ او تاسو ځان وساتو د لمر ختلو لس پنځلس دقیقې وروسته د غرمې د وخت نه دولس بجو نه لس دقیقې شل دقیقې نیم ساعت وروسته او د لمر چې پرېوځي خو بیا خو د ماښام مونځ داخلیږي په هغو وختو کې باید د خپل منځونه موږ او تاسو ادا کړو بله مهمه مسله هغه د قضایي لمنځونو مسئله ده که څه د مجبوري له وجې نه یا د عذر د وجې نه یا د چا نه هیر شوه چې د هغه نه لمنځونه قضا شوي ول نو هر کله چې ورته دا مونځ زیات شي فورا دې د هغه مانځه قضایي راوړي او د قضایي لمنځونو د ادا کولو طریقه دا ده مثلا که چا څخه د ماسپښین مونځ قضا شوی وي نو ښه خبره دا ده چې د مازیګر د لمانځه نه د مخکې د هغه قضایي راوړي لکن که در مازیګر مونځ ترېنه قضا شوی نو بیا دې ماښام کې در فرض مونځ نه مخکې د هغه قضایی نه راوړي بلکه د فرضو او سنتو نه وروسته دې هغه قضایی راوړي په نورو وختونو کې دې دا خیال وساتي تر څو چې مکروه وخت کې داخل نشي که چا نه د سهار مونځ قضا و نو مخکې دې نه چې د ماسپښین مانځه وخت راشي باید چې د خپل د سهار مانځه قضایی راوړي او که زمونږ د ځینې ورونو او خویندو څخه ډیر منځونه قضا شوي ول نو چې کله ورته یاد شو په مغه وخت کې د هغو منځونو قضا یې راوړي دا مسله ضرور نه ده چې د هر وخت مونځ دې په مغه وخت کې قضایي راوړي مثلا تا نه د ماسپښین مونځ قضا شوی دا به د ماسپښین د مانځه په وخت کې قضایي راوړي یا د مازیګر مونځ قضا شوی د مازیګر په وخت کې قضایي راوړي دا ضرور نه ده کولی شي چې د ماسپښین مونځ په هر وخت کې قضایي راوړي د مازیګر مونځ په هر وخت کې د هغه قضایي راوړي مهمه دا ده چې د هغو قضایی راوړی شي تر څو د الله رب العزت په دربار کې مسؤول نه وي انسان قدرمنو اورېدونکو د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري ښایسته نوم مې د جانان دی محمد عربي راته ګران د خپل ځان دی محمد منځونو قضایی راوړل البته په یو وخت کې هغه ته مشکل وي نو در هر مانځه سره دې دوه او درې لمنځونه قضایی راګرځوي که دوه او درې هم نشي دي یو مانځه قضایی خو دې راوړي هغه څوک چې صاحب ترتیب وي اول به قضایی مونځ ادا کړي او بیا به ورپسې وختي مونځ ادا کړي مثلا که د چا نه دوه درې څلور منځونه قضا شوي وي او که وخت تنګ وي نو بیا د فرض په خپل وخت کې ادا کړي د هغه نه د وروسته قضایي مونځ راوړي اما هغه څوک چې صاحب ترتیب نه وي د هغه نه شپږ منځونو نه ډېر قضا شوي وي کولی شي چې اول قضایم راوړي او کولی شي چې اول وقتي هم وکړي خو که وخت تنګ اول دې وقتي وکړي د هغه پسې د وروسته بیا د قضایي منځونو قضا راوړي او که زموږ یو مسلمان ورور و یا مسلمانه خور وه چې هغه بېلمازه ول الله ورته لارښوونه وکړه د بېلمازي نه توبه ویسته نو دې ته ضروري ده چې اندازه ولګوي چې له ما څخه به څومره منځونه قضا شوي نو چې کله هغه اندازه ولګوله چې مانه به دومره منځونه قضا شوي نو د هر منځه سره د یو یا دوه منځونه هغه قضایی راګرځوي او که څوک ډیر سخت مریض وي او هغه سره د مرګ او د مړه کېدلو ویره وي او خپل منځونه یې نه وي پوره کړي نو ده ته په کار ده چې خپل وارثینو ته وصیت وکړي چې زما نه دونه منځونه پاتې تر څو چې ورثه د هغه منځونو فدیه ورکړي چې د هر مانځه فدیه د سرسایې په اندازه ده او قضایی چې راوړو البته صرف د فرضو او د وترو قضایی شته د سنتو قضایی نه ده راغلې البته سر د سهار سنتو د تاکید د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې راغلی دی بله مسله مهمه مسله د مسافر مونځ دی هر کله چې زموږ یو مسلمان رور یا مسلمانه خور په قصد سفر باندې ووځي چې هغه تقریبا چې نن زمونږ فقهاو لیکلي نهه اتیا کیلومتره سفر کوي نو هغه د فرضي څلورکاتي مونځ دوه رکاته کوي یعنی قصر دی کوي د مسافر لپاره الله تعالی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې اسانتیا ورکړي دي چې په کومو وختونو کې هغه مونځ څلور رکاته وي دوی کولی شي چې هغه مونځ دوه رکاته وکړي لکه د ماسپښین د ماسخوتن او د مازیګر مونځ او فقهاو لیکلي چې د سنتو په کولو کې څه پابندي نشته دی که وخت ورته وي نو سنت دې وکړي او که وخت ورته نه وي نو سنت پرېښودلی شي البته د سهار د سنتو او د وترو تاکید د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې راغلی چې دا به ادا کوي د مسافر څو مسلو ته متوجه اوسئ اوریدونکو که څوک یو ځای ته سفر وکړي او هلته د اقامت اراده وکړي چې زه به دلته پنځلس ورځې یم نو تر څو چې هغه ځای ته رسیږي په لاره کې د ټول مونځ سفرانه کوي خو چې کله هغه ځای ته ورسېد نو بیا مقیم دی مونځ د پوره بیا پوره کوي قصر نشي کولی ته د کابل نه حرکت کوي قندار ته او دا اراده دې ده چې زه به په قندار کې پنځه شپې شل شپې یم په لاره کې به مونځ ټول قصر کوې نیم به کوې خو چې کله قندار ته ورسېدلې ته مقیم یې نو به هلته به د خپل مونځ بیا پوره کوې او که څوک مسافر وي او مقیم پسې مونځ کوي امام مقیم دی ته مسافر یې نو ته به خپل مونځ ټول پوره کوي او که مسله داسې وه چې امام مسافر و د امام نیم مقتدیان مسافر ول او نیم مقتدیان مقیم ول نو هغه کسان چې مسافر دي هغه به امام سره په دوه رکعتونو کې سلام ګرځوي او هغه څوک چې مقیم دي هغوی دې پورته شي د خپل لمونځ دې پوره کړي او ځینې فقهاو دا لیکلي چې په هغه دوه رکعتونو کې که سورې فاتحه ونه لوستله په اندازه د هغو ودرېده هم کفایت کوي دې ته او که داسې یو ځای ته ته راغلې چې تا ته اصلا معلومات نه کېدی چې دا مقیم دی دا امام او که دا مسافر دی او قرینه هم نه وه چې ته پرې پوه شې چې دا مسافر دی که مقیم د ستا اقتدا بیا د امام پسې صحیح نه ده تر څو چې تا ته معلومات نه وي شوی او که زمونږ یو ورور داسې وي چې هغه همیشه په دوره وي یو ځای کې هم پنځلس ورځې مسلسل نه تېروي نو هغه مسافر دی هغه دې قصر کوي نن لاړ قندار ته سبا بیرته را روان دی کابل ته بله ورځ روان دی هلمند ته بله ورځ روان دی هرات ته دا مسافر دی نو ټول مونځ به دا قصر کوي پوره به نه کوي او که زموږ یو مسلمان رور یا مسلمانه خور د سفر په نیت باندې ووت قصد یې وکړه چې زه ځم قندار ته یا هلمند ته یا ننګرهار ته ځم هلته به لس شپې یا دولس شپې یا اووه شپې تېروم خو د دې په نیت باندې چې نن ځم سبا ځم په دې باندې دوه میاشتې درې میاشتې تېرې شوې نیت د اقامت یې نه و کړی بس کار به ورته پیدا شو پاتې به شو نو دا بیا هم مسافر دی د خپل مونځ به دا قصر کوي مونځ به پوره نه کوي او بله مهمه مسله که څوک له خپل اصلي وطن نه بل وطن ته مسافر شوی وي او هلته یې د خپله استوګنه شروع کړې وي د خپل ماشومان او د خپل کور سامان هم ټول ځان سره هلته وړی وي نو دا سړی مسافر دی مسافر په دې معنی چې د شریعت په نورو احکامو کې مسافر دی اما هلته به مونځ پوره کوي قصر به نه کوي د شریعت په نورو احکامو کې ځکه مسافر دی که په آبایی وطن کې هغه لوی جایداد هم ولري صاحب د نصاب هم وي سرمایې خاوند هم وي خو هلته غني نه بلل کیږي زکات ورکول کیږي په دې معنا مسافر دی اما داسې مسافر نه دی چې هلته دې دا فرضي مونځ نیم وکړي پوره دې نه کوي بلکې مونځ به پوره کوي اوس چې تا خپل وطن پرېښود خپل بچیان دې بوتلل بل ځای ته هلته یې ځان ته استوګنه شروع کړه اوس که بیا ته خپل کور ته راځې اصلي وطن ته چې نیت د اقامت د نی کړی دلته به بیا مونځ ته مسافرانه کوې او زمونږ خویندو ته په سفر کې د لمانځه کولو هیڅ شرم او عار نه دی په کار الحمدلله اوس ځایونه هم جوړ شوي چې باید هلته هغوی منځونه وکړي او که د چا نه په سفر کې مونځ قضا شه که په کور کې د هغه قضایي راوړي دوه رکاته به راوړي او که د چا نه په کور کې قضا شوی د اقامت په حالت کې چې د هغه قضایي په سفر کې راوړي نو د هغه مونځ به پوره قضایي راوړي او د واده کېدو نه وروسته که ښځه خپل پلار کره اوسېدله نو دا خپل وطن شوی په دې لحاظ سره دې هغه قصر نه کوي واده شوی خو بیرته هم د خپل پلار کره اوسي کور دلته راوړی نو دا مقیمه ده مسافره نه ده او بله مهمه مسله که تاسو په سفر کې روان یئ یا په اورګاډي کې یا په تیاره کې یا په موټر کې او تاسو باندې د لمانځه وخت راغی نو ضرور ده چې تاسو خپل مونځ ادا کړئ او که د لمانځه کولو څه وسیله نه وه یعنې تاسو په ولاړه باندې مونځ نشئ کولی نو په ناسته باندې مونځ وکړئ رکو سجده وکړئ او که کېناستلی شوئ خو د رکو او د سجدې ځای نه و نو رکو او سجدې ته تاسو بیا اشاره وکړئ البته رکو ته به سر لږ ټیټوئ او سجدې ته به ډیر زیات سر بیا ټیټوئ خو مونځ به په هیڅ حالت کې تاسو نه پرېږدئ بل مونځ هغه د مریض مونځ دی څو پورې چې د انسان فکر او حواس پر ځای وي تر هغه پورې ورته په شریعت کې د لمانځه پرېښودلو اجازت نشته خو له بده مرغه چې نن موږ جوړ تیار یو د دنیا کسب ته او ښه هوښیار یو خو مانځه ته بیا غافله یو الله رب العزت موږ ته توفیق نه دی راکړی که څوک داسې مریض وي چې هغه درېدلی نشي نو هغه دې په ناسته باندې لمونځ وکړي په ناسته باندې د رکوع سجده کوي خو که په ناسته باندې کیناسته شو خو رکوع سجده یې نشوه کولی رکوع سجدې ته دې بیا اشاره وکړي رکوع ته دې لږ سر ټیټوي او سجدې ته دې ډېر زیات سر ټیټوي او که په ناسته اشاره هم نشوه کولی نو په ملاسته یا په اړخ یعنې ډډه دې ووهي او د سر په اشارې سره دې د خپل لمونځ ادا کړي او که څوک په ملاسته باندې لمونځ کوي نو مخ به د قبلې په طرف برابر کړي او پښې به یې راغونډې کړي یعنې پښې به یې د قبلې طرف ته نه غوځوي او که بالښت شاته کیښودی شي ډیره ښه خبره ده نو رکوع او سجدې ته دې بیا اشاره وکړي او په هغه باندې مونځ وکړي حتی فقها ویلي چې خپل حاجبینو په وریځو باندې د اشاره کوي خو مونځ دې نه پرېږدي که چیرې کوم کس په اشارې سره هم مونځ نشي کولی نو هغه ته بیا مونځ معاف دی خو څونه منځونه چې پاتې کیږي ترې باید چې ورسه هغه وشمیري او د هغه د لمرګ نه وروسته باید چې د هغه د منځونو فدیه ورکړي نن موږ روغ هم یو خو بیا هم غافله یو او د الله رب العزت په دربار کې نه درېږو چې مونځ وکړو مونځ داسې عبادت دی چې هغه په هیڅ وخت کې د سقوط قبول نشي کولی که په ولاړه یې کولی شي ښه کله په ناسته یې وکړه رکو سجده وکړه که کېناستی شي رکو سجده نه شي کولی رکو سجدې ته اشاره وکړه او که په ناستی نشې په ملاسته باندې وکړه هلته په خپلو وریځو باندې او په خپل سر باندې باید چې رکو سجدې ته اشاره وکړې او خپل مونځ پرې نه دی نن زموږ پښې هم سمې ټول بدن هم سم الله دا توفیق دا بدن موږ ته راکړی لکن بیا هم د الله د یاده غافل یو الله به زموږ نه پوښتنه نه کوي الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي موږ ته زموږ کورنۍ ته زموږ اولادونو ته چې تل لپاره د مانځه پابند وو نو قدرمن اورېدونکو دا وه زموږ نلالۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه په بلې خپرونې کې به انشاءالله د جمعې لمانځه په مسایلو باندې وغږیږو نو تر بلې خپرونې تاسو ټول په پاک رب سپارم پاک الله مو مل شي محمد عربي